سورۃ النساء دا د دین نوم دی او دا دو سورتونه دی په دین نوم باندې په قران کې یو سورۃ النساء هغه دا دی یو سورۃ النساء القصرا ورته وی ورته سورۃ النساء دا غي بل نوم دی سورۃ الطلاق هغه بیا پاتې وشته مې سپاره کې راځي دا سورۃ النساء چې دا مدنی سورۃ دی څوک وای نه دا صورت مکی دی او څوک وای چې نه دا صورت سره مدنی دی راجح قول دار چې نه دا مدنی صورت ته څوک چې دا مکی دی وای ځکه یا یوحناس پکې راغلی دی مونږ وای دی یا یوحناس راتل خو ضروري نه چې دا د خامه خاصوي دا مکی بیا یوحناس مدنی صورتونو کې مکل راځي او دا صورت چې نو دا مدنی دی نازل شوه دی پس د سورته احزاب نه ښا دا ډیر رستو نازل دی اول په مدینه کې ابن عباس ته وی بقره نازل شو د بقره نه پس بیا سورته انفال نازل شو بیا د انفال نه پس چې کوم دی نو سورته آل عمران نازل شو د آل عمران نه پس سورته احزاب نازل شو دا غي نه پس سورته نساء نازل شوه دا نو دغه سورته په مدینه کې نازل شوه ښا خجی دا خو هغه نوم شو او د نزول وخت شو بیا د دې صورت د مخ کی صورت سره هغه پنځه امور ما تاسو ته ویلو په صورت کې ذکر کوو ربط د یو صورت د بل صورت سره نو د دې صورت د مخکینی صورت سره سره ربط دی وای ربط دا دی چې په مخکینی صورت کې اصلاح د اخرت وا نو په دې کې اصلاح د احوال د دنیا ده نو اخرت مخکې نو هغه مخکې کو دا د دنیا احوال اندار رستراو دا رنګ په مخکینی صورت کې رد په چا باندې په نصارا او اهلی کتاب باندې نو په دې کې رد کوي پر اسمونو د جاهلیت مشرکانو باندې په هغه باندې څه کوي رد کوي دا رنګي په مخکینی صورت کې چې کوم دینه په هغه کې ورته په اخر کې وي چې وتق الله دا الله نه یره وکي خیال مو دی نو په دې صورت کې وته په اول کې ویا یوهناس اتقوا ربکم در رب د تقوا وکي دغه رنګ په مخکینی صورت کې امور د تهذیب الاخلاق ذکر کړل نو په دې کې با دو قسمه امور ذکر کړي یو د تدبیر المنزل د کورنۍ د کور نظام او سیستم بسنګي او دویم نمبر د سیاست مدنی یعنی د خار او د ملک سیاست بسنګ کې اداري نظام بسنګ چلی نو په دې صورت کې ورته دا کوي نو دا د مخ کی صورت سره په ګڼ وجوهات سره د عربت چکم د نغه جوړیږي خد دعوت دی صورت صدا نو دعوت دی صورت دا اصلاح امور المنزل خوشوی او والسیاستی اصلاح د امور د منزل او د سیاست دا کور سم کا او نظام سم کا ملک سم کا دا دو د دې صورت سره دعوه ده او دا دعوه بیانې کې پس کې په آیت نمبر 1 کې په وتق الله سره عنوان دی د تقوا وی خود تقوا امور بخی په کورنۍ کې د تقوا امور بر تخی په سکه په ملک کې چې په ملک کې به تقوا څنګه راځي په کورنۍ کې بر تقوا څنګه راځي دا د صورت سره دعوه ده په صورت کې د دې دعوی د تاکید او تایید د پاره با نلس قوانین ذکر کړي د پاره د اصلاح د کورنۍ نلس قوانین به ذکر کیږي ها او دا رنګي ورسره به د سیاست د پاره بعض قوانین ذکر کړي او پاره کې بسوي پاغه کې به دوه خبرې غټې وي یو دا د چې سیاست چلوي نظام چلوي ملک چلوي نو په قران او په سنت باندې په شریعت باندې او چلوي اطیع الله و اطیع الرسول را بش پکې پوښ کنا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم حاکمیت او قانونیت بسوی هغه د الله د دین وی او دویم نمبر ترتیب الجند پوښوي لخر چې کوم دی فوج مجاهدین هغه به مرتب او منظم چې کوم دی هغه بس کې هغه به جوړ کی نو دا بسوی دا بل دي صورت هغه لغه وی د دې سره به دعوت صورت دعوت توحید بو سره ذکر کیږي شپږ واره په صورت کې کله په لله ما فی السماوات و ما فی الارض سره کله په الله لا اله الا هو سره به دعوت توحید چې کوم دی هغه هم تکراری په صورت کې برازي شپږ واره دا به تخې ان شاء الله دا شانته په صورت کې چې کوم دی نو ورتر سره دي ورتر په صورت کې د منافقین او د اهل کتابو هغه خباثتونه او قباحتونه بمرازي او توحید به ذکر کیږي په ټول اقسام سره رد شرک فی العبادت رد شرک فی الدعاء رد شرک فی العلم رد شرک فی التصرف رد شرک فی الطاعت او فی الحكم دا ټول صورتونه بس کیږي هغه په دې صورت کې هغه به سره ذکر کیږي خا تجزیه دا خو دعوت صورت شو اوس تجزیه د صورت صورت تقسیمول دي خپل مقاصد ته خلاصه د صورت چورته مونږ وایو هغه څه دي هغه دا دی چې صورت دریو حصو ته تقسیم دي څو حصو ته دریو حصو ته اوله حصہ چې دا نو دا تر آیت نمبر 57 پورې ده آیت نمبر 57 پورې دا اوله حصہ ده او په دې حصہ کې کوم دین امور د تدبیر المنزل ذکر کړي او بیا ورپسې چې څوک په دغه امورو کې خلل راولي بې ځای مداخلت پکې کوي منافقان دي او اهلي کتاب دي نو د هغه دغه بد حالات ته ذکر کوي بد صفات په دغه ذکر کوي بیا دویم قسم د 57 نمبر آیات نه شروع شي تر آیات نمبر 135 پورې یو سل 15 درشم پورې هغه کې بسوي هغه کې با دو خبرې یو سیاسی خبره به وي ښا نظام به څنګه چلیږي او ورسره به کوم دین تدبیر الجیش مجاهدین او ټولګي او لخر به تیارې فوج به تیارې او پاره کې چې څوک نقصانات راولي نو دا غي قبایح او خباثتونه برته ذکر کوي هغه کتابو کې مشته او منافقانو کې مشتا دریم قسم دریمه حصہ د صورت چدا هغه بیا د 136 نمبر آیات نه شروع کیږي تر صورت تر اخیره پوری او پاغي کې با زجرونه ای ها زجر هم پیجندل کنا بد اخلاق بد اعمال بد افعال هغه ول ذکر کوي د کتابو چې يهوديان دي او نصارا دي او خصوصي رد بکې په شرط نصارا وکړي دا صحیح شو دا درې حصو ته صورت مشتمل دی درې قسم ورته وای درې سی ورته وای څنګه چې تاسو وای بیا دا اوله حصہ چې دا نو د دې بیا دا بیا په خپل په دریو بابونو مشتمل ده پسو بابونو په دریو بابونو اولنې باب چې ده هغه تر آیت نمبر 36 پورې ده تاسو ما آیت پورې 36 نمبر آیت پورې ده خپل نیمه کې باقاعده باب برابرېږي په دې باب کې څه دي نو په دې باب کې خو اول د صورت دعوا او داغي دلیل دی او هغه تمهید دی تسلیمول دراتونکو قوانینو ته او بیا داغي نه پس کوم دنو نلس قوانین ذکر کوي سوره قوانین نلس قوانین بس کله به یو قانون یو د پای کله پکې شیخونه وي نو هغه بیا تفصیلوار الته ذکر کو خو ته مخکې نه خلاصوي بیا په وخت لګي نلس قوانین به مخکې راځي په اول آیات کې خو صرف دغه دعوه ده او دغه تمهید ده او منلو د چاته د قوانینو ته دغه نلس قوانینو ته اول تاسو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو دا یا ایها الناس ته دوه سوراتونو په سر کې راځي یو براشي د سورته الترازی سورۃ النساء علاوه حج په سر کې او یو دلته کې د سورۃ النساء په اول کې راځي په سورۃ النساء کې چې بیانې دا اول د قران دی نو د انسان ابتدا بیانې د تخلیق نه شروع کړي خلقکم من نفس واحده دا ور پیدایش نه خبره شروع کړي او په صورت حج کې چې بیان نو هغه بیا اخر طرف ته دی نو ال ته بیا د انسان اخر بیان نه یا یوحناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم زلزله د قیامت ډیر لوی شی دی بس بیا به قیامت ته خبر لاله شي اخر د انسان نه بیا کړ نو دا سوال یا یوحناس ای خلکو اتقوا ربکم ټول خلق ته خطاب کو ما تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته د نور انبیاء علیهم السلام یا قوم خطاب او د خطاب یا ایها الناس ته ټول خلق ته اتقوا ربکم تقوا او کوي یره او کوي در خپلنا د خپل رب نه یره او کوي په دې آیات کې دا دوه پیری راوړي په بار د سکی په بارا د ظلم د یتیمانانو کمزور خلکو کې په کمزور خلکو باندې ظلم مکوې د الله نه ویریږي ښا رستور روان دي الذي اغذات ته دا دلیل د دعوی دی الذي چې اغذات ته خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو سړی نه د یو نفس نه د یو سړی نه پیدا کړی نو ټول یو شی ولی بعض په بعض ظلم کوي تاسو خو یو بدن یی یو بدن خو پچا کسی دا سړی دا نه کوي چې یو عضو سره ظلم شروع کی وخلق منها زوجها او پیدا کړی د نفس نه زوجها بیبی د نفس د دې نفس بیبي د دې شخص بیبي چې کوم نه هغه دنه پیدا کړی دا په صحیح حدیث سره ثابت تا چې د غسې پختین الله تعالی پیدا کړی دا بس هغه په حدیث کې راغلی دی وبست منهما او خوار کړی دی خوار کړی دی منهما د دې نفس د دې دواړو د دې خزه او خاون نه رجالن کثیرن سړی ډیر ونساءن کثیرا او خزم ډیره خو رجال سره ډیر کثیر نه وی خو نساء سره ډیر نه وی تاسو خیال دې نساء ان سره ډیر نه وی ځکه دا د عربو طریقه له تاکید ذکر کوي نو یو سره ذکر کوي په دوو کې غدوین سره مراد وی ونساء ان کثیره او قد ډیره واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او یریږي د الله تعالی نه الذي اغذات تساءلون به چې تاسو د یو بل نسوال کوي به په نوم دا غبان دی داغه په نوم باندې سوال کوي مال د الله په نامه دا شی راکا نو دا کوي کنه یا څنګه دی یا باز چې نه دا باب تفاعل دی خو په معنا د مجرد سره دی نو بیا باز عید دا واتقوا الله او یریږي د الله نه الذي چغذات ته تسالون تسالون هو تاسو سوال کوي داغه نفي حاجاتکم په حاجتونو خپلو کې په خپلو حاجاتو کې داغه سوالونه کوي والارحام او وت ول ارحام څنګه دی نو بعد وی چې دا ول ارحام چې دا عطف ته په الله باندې نو وتقوا الارحام او یریږي الارحام قطع الارحام د کټکولو د رحمونو نه سره رحمی مکټ کوي یو مان دادا یو مان دادا فل رحمی مکټ کوي دویم قول دار چې نه دلته کلابت ختم شو واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وصل الارحام او په واسطه کوي رشتہ داري رشتہ داري په واسطه کوي دیمه دریو معنی دار چې دا ول ارحام کوفیان وای دا عطف ته پدیهی ضمیر باندې در دې به لاندې داخل دي کته وای چې منسوب لیدنه وای دا منسوب د پنځه د خاطر سره چې حرف جر حذف شي نو بیا دا منسوب شي صحیح شو نو ول ارحام تاسو سوالونه کوي به په نوم د الله ول ارحام او په نوم د رحمونو باندې په نوم د رشتہ داري یلکه را کنه تربور دی نه پوښي سوال کوي کنه په دې طریقه باندې په دې نوم باندې خلق دغه کوي سوال کوي نو ځکه ان الله کان علیکم یقینا الله تعالی دې په تاسو باندې رقیبا نگرانی کوونکې الله په تاسو نگاه باندې نگرانی کوي ستاسو اعمال ګوري ستاسو هغه کردار ګوري ستاسو ظلمونه ګوري اوس ترته مخکنه تنبیه در په ګوره یو طریقې دا درکړه چې دا الله نه وډار شه پیدا کړ الله تعالی ان دا الله قانون منا یو دا چې ته پیدا د چاره دی یو نفس نه نو ټول یو شی نو ولی مطلب دا چې ته د باز د باز سره ظلم کوي مکوي بل خبره دا ده چې ګوره پر رشتہ دار باندې ته ظلم کې اعلان کې رشتہ داری خو خلک په واسطه کوي کټ کوي نه نو اوس ته قوانین شروع کوي اولنې قانون اولنې قانون څه دی رفع الظلم عن اليتامى د یتیمانو نه ظلم پورته کول ښا دا دغه طریقه جاهلیت کې رسم دا ما تاسو دا اصلاح ده د رسوم د جاهلیت د جاهلیت دغه بد رسمونو اصلاح کوي په جاهلیت کې رسم داو چې هغه به سکار کو هغه به یتیم ته مال نه ورکول نابالغ بچ دا هغه به ویلی وی میراث د چا لپاره دی لمن طعن بالرماح چې څوک نیزه او توره چلول شي وجبل اموال او مال غنیمت را جمع کول شي مطلب بالغان او خلق لرا او سړو دغه میراث کی څور کو د خذو نشته او د ماشومان نشته د دوی پکې ایسی نشته الله وی دا ظلم مکوي واتو الیتاما اولنې قانون دی او ورکیت ورکوي یتیمانانو ته اموالهم مالونه داوی داوی مالونه ورته ورکي اے تلاش چلو کې خپل حلال مال پریک دی او د یتیم مال را پټ کینو دا خو حرام دی الله بندا دا مکه ودا کار مکه صحیح شو یو مان دادا یو مان دادا ولا تتبدلوا او مبدلوي تاسو الخبيث هغه خبيث مال اوس د خبيث معنی نه اول حرام کړي وا د طیب معنی نه حلال کړي وا اوس دیو معنی کوم ولا تتبدلوا او مبدلوي تاسو الخبيث اغردی مال بیت طیبی په کرمال باندې خپل دا چلو کې چې خپل غنم راوالي چې هغه ټول چینجو خوړلې دي پوه شو کنه سو کې اندا مونږه او دې خو یو شی یو نو پوه شو هغه چلو کې هغه د یتیم په مال کې کېری د یتیم دا غي راواخلي وې دا په حال بدا سکو دا مونږه ځان له وړکو نو دې ته صدا یو معنا څه شو تبديل په یو معنا د استبدال شو ها ولا تتبدل الخبيث بالطيب اے دا چلو کې کنه چې دا هغه مال را واخلي د یتیم و یاره څه چل دې سبا جدا جدا پخوفو ګډ به کو نو ګډول خو من نو ال سوره بقره کې تیر شو ان تو خالتوهم فاخوانکم دا تاسو رونه دي کته ته ګډوي خو ته دې دې لپاره ګډې چې ورې غزل دنا ډیر وخرم نو دا چلو کې چې دا واخلې لفظ سره وړ خپل کې او لفظ سره دانو داغه کې او هغه سره ګډه کې و یو ځای به خرونو هغه یو سر دی او تل سره په پور کې نو دا زیاته کې الله وای دا مکوي انه کان حوبا کبیره یقینا د دا کارو دا خور مال د یتیم خړل چې دی کان حوبا کبیره د دا ګنا لوی حوبا کبیره اسما کبیره حوب تحوب په اصل کې څه کېږي زجر ته وای او دا د اوخ رټلو ته اوخ چې رټی کنه هغه ته تحوب مطلب دا دا په معاشره کې ډیر خلک بد غني چې ته د غریب او د کمزوري مال خوري نو دا اول قانون شخه اوس دویم قانون دویم قانون دی دا د دا دویم آیات کې دا دریم آیات کې دا قانون دی نهی عن الظلم فی نکاح الیتاما په دې یتیمانانو جنکو په نکاح کې ته ظلم مکوایې د دین ځانو ساته ها د دین ځانو ساته او دا څه چلو دا په عربو کې دا دوه درې طریقې وی غټول ته دا امر دی یو طریقه د ام المؤمنین پر روایت کې راغلی دا هغه دا چې دوی بداس چل کولو چې دوی با د یتیمه جنۍ به سوا هغه په کفالت کې وا ورې دغه په وکنا چې خپل کې به سوق وا هغه به ساتلا نو دا هغه سره به نکاح وکړو په دې نیت په لاغه سره نکاح وکړو چې په دې زهر قسم ظلم کوم سو کې رانه پښتنه نشي کولی خو شو کنه نو یو دا دی نو دا هغه خلکو تم خطاب دی دویم بداسه قسمه خلک راشي چې هغه بداس چل کولو چې په عام خلک خود باندې به ظلم کولو نو څه چلو کوي فن کیحو یتیم سره ظلم کینو فن کیحو نکاح کوي د نور خود سره ما اغه طاب لكم چې حلال دي تاسو د پاره من النساء د خودنا مثنا دو دو و ثلاثه درې درې و رباع سلور سلور صحیح شو دا بیا تاسو د پاره اخوات نور مطلب دا دی که په یتیم در نه ظلم کیږي نو خیر د نور خود وکا نور چې کینو بیا که دو دو کې که درې درې کې که سلور سلور کې پوښوي خو اوس دی دا کې دا مسنا ثلاثه رباع د دې معنی په پښتو کې څه کېږي دوا دوا درې درې سلور سلور کنه خدا معذور لفظ دی په لفظ کې خود دوا دوا ویل کېږي خو مراد کې دوا وي صحیح شو او درې درې ویل کېږي خو مراد کې درې وي دا نه چې شپږ وي سلور سلور ویل کېږي خو مراد کې سړي سلور دي او دا وو د جمع لپاره نه ښه شیګان بعض خلکو څه کړی دی هغه وایي دا وو د جمع لپاره دی نو دا برا جمع کې دوا سلور او جمع کنه شپږ شوي او وسره بیا سلور نور جمع کنه دا دغه دوا او درې او پنځه شوي او سلور نه شوي نو نه حدیث دا غلطه خبره ده په اعداد کې چې سړی وای کنه کم و را ولی او او را ولی نو هغه کې د جمع معنی نه مراده هغه کې د جمع معنی نه مراده نو مسنا و ثلاثه و رباع دوا دوا درې درې او سلور سلور او د رباع نه عرب بیا بره دغه نه وای معدول لفظ نه وای خماس نه وای ښا خماس نه وای ځکه دا سلور باندې ودولو چې مطلب څنګه دا عادت په دې ځای ختميږي نو دغه شان چې مطلب دا چې تبم د دین اقوا نه دي ظلم بیا نور نه کوي نور سلور نه زیات خلی باندې کوي ښا به هر حال خو دې صورت کې چې عدل نشي کول نو فن کې هو واحدتا بیا یو خذ او کوي او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا او کوي ما په هغه وین زبان دی ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاف نستاسو په جهاد سره په جهاد کې دی وین جرا اوس دی ول چارا اوس کی تا غست دا نو په هغه اکتفا او که خیر دی پوښوي هغه هغه ځان سره وساته نو دا شوخه نو دا خطاب هغه خلکو ته شو چې کم خلکو هغه به پچا باندې په یتیم باندې به ظلم کولو دویم قسم خلک ما تاسو ته وی یتیم به ساتلا نو پاغه ټیم کې په ظلم کولو خو کني کار یې وسره وکړو نو بیا په ظلم نه کولو نو هغه ته سوي هغه ته وی چې خني کا کوي د یتیمانو سره په دې ځای باندې منکرین حدیث وایي وای دا خزه صرف یو روا ده صرف قضا یو روا ده یو حدیث منی نه نو کته ته چې دا آیات وای نه دا فقط د یتیمانانو په باره کې یتیمانان دوا درې سلور روا دي خو لیکن غیر یتاما خزه چې دي کنه وای هغه صرف سره روا ده یو روا ده نو دا سدي الکه ته آیات مطلق تدافن کې هو ما طاب لكم من النساء ویری دي من الیتاما نه دی ویلی ها پوه شئ وای دا اجازه شته خدي ذالک ادنا دغه ذالک ادنا دا عادت چې دا سلور کول ادنا دا نږدې دي الله تعولو الله تجورو الله تظلمو چې تاسو به ظلم نه کوي عول ستویل کیږي میلان ال ظلم تویل کیږي پوښوي دا رنګ معنی د ثقل مرادي الله تعولو الله تسقلو تاسو به درنی گئی نه پوه شوي چې ډېر زیات کې نه سلور نه بر لاړ شي نو بیا به در باندې ډېر شي بیا به در باندې درنواله راشي الله تفتقرو معنی مرادي چې تاسو به محتاج کېږئ نه خدا اول یو معنی ابن کثیر کړی دا الله تعولو الله تکثر العیال علیکم پتا سو باندې با عیال نه ډېری اوس د عیال سمانه دم د عیال معنی ګوري په عربی کې صدا ثقل او بوج د بوج بدر باندې نه ډیریږي دا اوسنی رال نو دوی کې د عیال معنی سوا ته خاندانی منسوبه باندې والا وای الله تعالی د عیال وای اهل اهل او عیال ته وای نو وای دا اولاد بم نه ډیریږي نو وای ګور اولاد مډی روي کنه قران مو چې اولاد مډی روي پوه شئ نو ظالم ته دا خو تا خپل معنا جوړ کړه یو خبره خدا ده دیم خبره دا ده چې مونږ ته ویل چې تر سالورو پورې ډیر وای پوه شئ نو سالورو کا هغه کې د سورې ډیرې ډیرې کې دا غینه بار کم ده نو دا خو د قران اجازه درکړه دا دویم قانون شو دریم قانون ها و ات النساء صدقاتهن نحلا دریم قانون د دې نه شروع کیږي او دا قانون سره نه دا د سنا د غصب کولو د مہرونو د خزونه چې خزونه ته مہر ونیسی نو دام په کمزور خلکو ظلم دی کنه دام په کمزور خلکو ظلم دی نو دار ته دریم قانون دی وآت النساء او ورکوي خزوتا صدقاتهن مہرونه دا غوي نحلتن نحلتن طبیعت سره ورکوي بعضی وای نحلتن په معنی د واجبتن سره دی واجب ورکوي دا در باندې واجب دی دلته کې مہر تسوی صدقه وته وی ها صدقه مطلب دا لوی صدقه دا بیا په ضمیر دال سره وی ځکه چې دا صداقت پیدا کوي په زړه کې په زړه کې مینه چې کوم دنه پیدا کوي د خدای او د خاون فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فان طبنا لكم کچرته دوی هنی ان په خوشحالی سره او مری ان خو هضمی دن کې خو هضمی دن کې بیا خورا زکه چې بیا څه دی دا بیا مطلب دا دی حسن عاقبت سره دا بیا تاره پاره چې کوم دنو حلال شو دا په بل رسم باندې یو رسم خو دغه چې چا مہر نه ورکول دویم رسم دا وی چې نه دا مہر ورکول واجب دی او خزه بالکل نشي معاف کوله کله خزه خو خو می کنه خو خزه دانش کوله چې تا ته مہر معاف کی نو قران وی چې نه نه کولې شي فإن تبنا لكم عن شيء کچرته دوی خوشاله وي تاسو نه عن شيء او بقي تاسو ته یو شی منه د دې مہر نه نفسا فخپل زړه سره فخپل زړه سره دا نه چې تی ته په چل چل په دوکا دوکا کې غرو پیسې کې هغه ته غلي غونې جیب ته کې دا کار باندې کې فکلوه نو خوري دغه مہر هني ان په خوشاله سره مری ان خو هضمیدون کې قال میدون کې دارت مطلب دار مری کې د من خلخه مری ان مری دغه ته وای د خوراک غنالې ته وای چې مالې کې د من خلات یاره دا بو څنګه یې څنګه وای نه بس جایز دی خوري ولا تو تصفها اموالکم سلورم قانون دی دی قانون ته وای حجر علی الصفها په فقہ کې وته وای حجر علی الصفها په کمقل خلق باندې پابندۍ لګول چې هغه له مال نه ورکې ښا اوس یتیمانان دي تا ته پاتې شو ورونه دي یا د خورایونه دي هر څه چې دي خو تا ته پاتې شو او دغه یتیمانان چې کوم دي نو هغه کشران دي لا بلوغ ته ندی رسیدلی کما قل دی په دغه وخت کې ته ولګي او هغه ته خپل مال ټول ورکی نو هغه بی ځای خرج کی نو دا کار باندې کې الله وی ولا تو تو سفها او مور کوي کما قلتا کما قل نم دغه مراد دی خا مبذرین چې کوم فضل خرچی کوي اموالکم مالون استاسو استاسو مال نه لکه خپل مال وی ولا مور کو خیال دې دی نو دا د هغه مال بنور کې که خپل مال بنور کې نه نه دې مطلب دا دی چې دا هغه مال داسې وګڼه لکه ستا مال داسې حفاظت وکړه دا نه چې تی داسې وغورځې چې بس واخله ها هغه ضایع کینو دا کار مکوه یو دار چې اموالکم یتیمانانو ته خپل مالونه هم داسې مور کوي چې بس هغه په دغه باندې عادت کی چې هغه ملما ویني نو بس هغه ته ولاړی بیا دا کاروم مکوي خدي التي هغه مالنا جعل الله لكم چې جوړ کړی دی الله تعالی تاسو د پاره دغه مالنا قیاما سبب د ژوند سبب د ژوند د تعالی تعالی ګرځولې دي ورزقوهم او رزق ورکوي دوی ته فیها په دغه مالونو کې وسچاوي چې نی ورکوم ولنه دی د لوګي نه مړ کم نه وي دغه په خوراک ورکوه کنه وقسوهم او جامع غوندوي دوی ته وقولوا لهم او وای دوی ته قولا معروفا وینا نرما وینا نرما ورته څنګه وای دا څه نه چې نه در کوم دلا او زدا دا زما شو دا نه نه بچې در کوم به در له خدا چلې ته ودرګه تلا وړو کې هغه به غواړي ته بوته وای نه خیر دی ودرګه در به کم داستا مال دی خو لیکن دا خبره چې تلا معشومی در کوم به در دا شو وبتل الیتاما او ازمیخ کوي په یتیمانانو باندې حتا تر دې پوري اذا بلغ النکاح چې کله ورسیږي دوی وخت نکاح ته مراد نه وخت نکاح د نکاح نه مطلب دې د نکاح جو غشو یعنی بلوغ ته ورته ده چې بلوغ ته ورته ده خو دې سره بلغ النکاح وي بلوغ تر رسیدلو ته بلوغ د نکاح زکه وی چې مطلب دا دی چې څنګه معصوم بلوغ ته ورسید نو بس دا د نکاح جوګه د نکاح وته کوا دا نه چې ګنده کورو د خټکو یې سب دوه غونته سي دا بیا ډیر څه سال وخت کال پورې دا کی نو هغه نه حتی تر دې پورې دا بلغ نکاح ته خپل سیمه به خوري سبزی یاد کړ چې ورسیږي دی وخت نکاح ته فإن آنستم منهم رشدا نو کچرته تاسو معلوم کمن هم د دوینا رشدا پو یا پسودا سودا کی پسودا کی دی پویدو او د تپتا تا په دغه په امتحان دی په وکړو روپۍ دی ورته ورکړي په دبان یو پیرنی ما بازار کې سودا وکړه پته راته ولګی د نه سړی پوی دی ذهن کار کوي په روپو پویږي نو چې پوی دی فدفعوا الیهم اموالهم نو ورکوي دوی ته مال نه دوی د دوی مالونه بیا دوی ته ورکي ولا تاکلوها او مخری مالونه دوی اسرافن په تجاوز ک اسرافن په ذات حال کې چې تجاوز کوونکی تاسو و بدارن او په بیړه سره بیړه کې جلدی کې د سره پارا ان یکبرو چې دوی بلوي شي د لوی دود دوی نه چې سبارا لویږي پښتنه بیرانه کوي دا چې زر زر سکوا بس هړک کا وی خر الله وی دا کار مکوا ومن کان غنیا او سوق چی وی به حاجتا واستوای د یتیم مال ساتم د یتیم پټه دی هغه د کرم دا هغه مال ساتم خو زه کوم غریب سره ما نو زه څه چلو کوم چې زه پاره کې دومره ور لکار کوم نو زه چې سخرم کنه خرم کنه خو شوي زه چې دا دومره مزدوري په کوم زه چې مزدوري اخلم کنه اخلم الله وی ومن کان غنیا سوک چوی بے حاجتا فلیستعفف نزان دی ساتی دمال دی یتیمنا ومن کان فقیرا او سوک چوی حاجت من فلیاکل نقری دی بالمعروف د عرف مطابق بالمعروف سمانه دی لکی د عرف مطابق علاقه ته ګوره کنه په علاقه کې خلک سخري نو کدا دی چې مثال کې طور پر علاقه غریب ونه داغي مطابق خوراک کودا سنې چې توس په دیر ملک د غریب سړی سمکه ساتي او خوري پکې د یتیم زمکه ساتي او خوري پکې هر وخت چرګان شي دا خو زه پکې کار کوم نو دا سره ته دلته کې وګوره چې خلک څه خوري نو هغه عرف ته وګوره کنه عرف ته ګوره ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم نو کله چې ورکوي تاسو دوی ته مالونه دوی فاشهدوا علیهم نو گواهان جوړ کړي په دوی باندې په دې وخت گواهان راول چې راشي او دوه کسان تاسو ګوري دا مال د تور کومه دا د پلان نه پاتې شوی دغه مال دی وکفا بالله حسیبا حساب وکا او کتا په حساب کې ګډوډي کړي وا نو وکفا بالله حسیبا کافی دی الله تعالی حساب کوونکې للرجال نصیب مما اكتسبوا مما ترك الوالدان شپغم قانون ښا استحقاق الرجال والنساء فی المیراث سړی او خود دواړه په میراث کې حقدار دي جاهلیت پر رسم باندې رد کړي جاهلیت والا وبوي د خزې په دغه کې په میراث کې صحیح سره میراث خو هغه څوک اخلي چې تورا او نه چلول شي دا څه کول شي الله ویل الرجال د پاره د سړو نصیب د پاره د نارینو نصیبون برخې دي مما دا غمال نه ترکل والدان چې پری دی والدان ها مړ والدان هغه والدین چې مړ شي چې هغه مړ شو دا هغه نه کم مال پاتې شو نو هغه کې برخې دي د سړو د پاره والاقربون او هغه چې پریګ دي رشتہ داران رشتہ داران شاته فریق دي کم مال نو هغه دغه چې سړی داغي وارث جوړیږي نو هغه کې د سړو برخې دي وللنساء او د پاره د زنانو نصیب برخې دي مما دا غمال نه ترکل والدانی چې فریق دي هغه مور او پلار مړ شوی والاقربون و رشتہ داران مما دا غمال نه قلا غلبوی منه د دغه مال نه او کثر یا ډیر وی دا پکې نشته چې نه مړ دا خلک غو نشه په دې کې د لته ورکم خو چې اخیله زما وشو چې هغه کمزوري مستحق ضعیفان دي کنه هغه سره به احسان کې ښا هغه څنګه دي و اذا حضر القسمت او کله چې حاضر شي القسمت دو معنی کوم اول معنی ووري القسمت وخت د تقسیم تا اولل قربا هغه رشتہ داران غریبانان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو ور کوي دوی ته منه دغه مالنا وقولوا ورتوای لهم دوی ته قولا معروفا وینا نیکا دا مرته یو معنا وکړه وخت د تقسیم تل لګي او په یتیمانانو کې او په مسکینانو په یتیمانانو کې خپل مال تقسیمې نو چې ودی قتل نه بدغه ټیم تا رشتہ داران داسې غریبانان غریبانان چې کوم غم راغلي دي نور یتیمانان او مسکینان هم راغلي دي نو دا چل به وکړي چې دغه مال نه با هغه ته لګ لګ ورکی خوش وي هغه ته لګ لګ ورکی چې ها دا واخلې او نرم وینا بو ته دا وکي چې یاره تاسو لار شي او دا مال زما خپل نه دی دا دې یتیمانانو دی بس دا لګ لګ واخلې او بس دغه په فصل نرم وینا شو خدا شکل چې شنو بیا دوی دا آیات منسوخ دی ځکه دا مخ کې وو خورستو یې سه مقرره شو نو چې سه مقرره شو بیا پکې دا نشته بل اچا به پکې نشي ورکولې نو بیا وای دا منسوخ دی نه ته دویمه مانو ک بیا آیات نه منسوخ کیږي ګور وتا و اذا حضر القسمت او کله چې حاضر شي د پاره د تقسیم ما وخت د تقسیم مانو وخت کړي وا د پاره د تقسیم اولو اولو القربا اگر رشتہ داران اگر رشتہ داران غریبانان ول یتاما یتیمانان ول مساکین او مسکینان فرزقوهم منه حاضر شي ستا د پاره د تقسیمو تا ته حاضر شو او خو وخت د تقسیم لا نه راغلی وخت د تقسیم څنګه نه راغلی چې دا تقسیم خو ډېر تفصيلات غواړي میراث تقسیمول په تفصیلی مسله ده تعالی تقسیم کړي نه دی او دوی رال او یا دا ماشومان دي او دوی در ترار لو کې ناقل ته چې کاکا زموږ عمل لا تقسیم ککنه ته بس چلو کې فرزقوهم منه نو رزق ورکې دي تر دینا سب پیسې و تور کې ها په دې خپل ضرورت پورا کوي وقول لهم قولا معروفا او دوی ته معروف وینا کوي هغه دا وینا ده چې بچې دې کې لګ وخت ترې دې کې لګ تفصیل له هغه چې تفصيلات برابر کړي له وتا ته تقسیمو ما نو دا عمر خپل مال دی خدا خپل مال د تقسیم هغه تفصيلات نه برابر شي او دی غواړي نو په هغه ټیم کې ورله مو ورکوا او هغه ټیم کې سره لګي احسان وکړه صحیح شو خاول یخش الذین لو ترکو اوس درته وای چې خا دا دوی ته څه کوا دوی ته مال ساته او د تقسیم په پورې ورته نرمه خبره کوا ولی زکه سبا تا د خپل اولاد خبره ده زجر او تخویف ور کوي ول یخش الذین او ادیری گیا کسان لو ترکو هغه کم خلک چې د میراث ورته واله شوی دی لو ترکو کو چرته دوی پری خودل من خلفهم رست د ځاننا ذریتن اولاد ضعافا چې هغه سوي کمزوري وي خافو علیهم دوی یریږي پاغي باندې د ظلم د خلقنا د خپل اولاد باره کې سوچ وکا چې کستانه داسې اولاد پاتې جو څوک به سره سو کی ظلم کوي نو ستاره بیا څه حالي کوښښ کنه ته مړ شوې نو ته به څومره اندېښمنې چې د ماد بچو سره به خلک څه کوي په دن کدن پورې بستا دا غمی ها کوښښ خافل یتق الله نو دې یریږي د الله تعالی نه ول یقولو او وای دی دا تر دې پوری دا سو دا وم قانونو وم قانون ته وی چې احسان کوه د ضعیفانو یتیمانو مسکینانو سره اوس دا د دې ځای نه اتم قانون شروع شو او دې تسویل کیږي تفصیل د حصو د میراث د میراث د حصو تفصیل لته بیان نه دا په دې ځای کې دو آیاتونه دي ښا دو آیاتونه پاره کې یو لسم او دو لسم پاره کې لتا صحیح سی بیانې ښا تقریبا سو سورتونه براتی پنځل لته شپاړه سو پوری سورتونه بدل ترازی او بیا په اخیر د سورت کې یو درې سورت ترازی ښا دا به ټول سوي دا د میراث د یسو تقسیمه غ طریقې کار راتخی نو پاولی په اول آیات کې بتا ته وکي یوسیکم الله فی اولادکم په دې اولنی آیات کې کوم دنو هغه اسی دی په سبب د توالد باندې پوه شي ستانه بچی پاتې شو یا ته چې کوم دنو مطلب دا دی چې یا د بچونه بچي مر شو پلارې پاتې شو نو دا صورتونه دي او په دویم کې کوم دنو په دویم آیات کې په دولسم آیات کې بیا حصي د میراث دی په سبب د زوجیت او د اخوت سره د رورولۍ او د زوجیت په سبب باندې خاون مړ شو خزه مړ شو پوه شو کنه یا ورور پاتې شو خو پرونو کې دلته کې صرف یو ورور بیانې چې هغه ته اخیاتی ورور وای سو ته وای اخیاتی ورور اعیانی ورور نه بیانې ځکه هغه هغه خو اسم عصبه ګرځي علاتی ورور دلته کې نه بیانې هغه ورستو بیا په صورت په اخر کې هغه بیا راځي ښا نو دا صورتونه لري تاسو ته ګوره یو یو صورت برته لګوم ان شاء الله یوسیکم الله پوخ امر کوي الله تعالی تاسو ته فی اولادکم پبارد حصو د میراث د بچو تاسو کې چې د بچو باندې څنګه یې سیږي نو یو قاعده پکې دغه غټه قاعده کلیه دار اول اول قاعده دار للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین په مثال د برخه د دوو جنکو دی دوو جنکو چې څومره برخه ده دومره د یو سړي برخه ده پوه مطلب دا دغه دا جوړ شو صورت د مقالې دا شو چې سړی دې مړ شو پاتې شو چې شاته څه شي شاته تنه چې کوم دنو یو جنۍ او یو الک تنه پاتې شو نو یو حصہ به سړی شي مال به دوی سیک مال به کوم دنو هغه به یو برخه به سړی ته ورکړي او داغه په اوقات به جنہ کوي یو سړی دوه جنہ کوي کنه نو یو مال به دوی سي تقسیم کړی شي نو یو حصہ به سړی شي یو بر دې دوه جنہ کوي یو بل دی دوه جنہ کوشي لذکر مثل حظ الانثيين فان كن نساء خو اوس دویم صورت ګورا فان کن نساء کچرتوی دغه پاتیک شوی نساء طول خزی فوق اثنتین پورته د دوونه فلهن ثلثا ما ترک نو د دې د پاره دی فلهن نو د دې جنکو د پاره دی ثلثا دو برخه ما د هغه مال نه ترک چې مړی شاته پریخي دی صورت داسې دی سړی دې مړ شو شاته په اولاد کې صرف جنکې پاتې شي صرف خزي دي خو یا خو سمره دي یوانه ده یا دو دي یا دونه بر دي دا غره وای قد دو دي یا دونه بر دي ځکه چې دا فوق اسنتین دلته کې راغله دي خدا دلته کې په اسنتین باندې مطلق کې ځکه چې روسته مقابل کې واحد راوړي نو کدووی یا د دوه نه برج نه کوي نو مال تر بس چلو کې مال تر بس چلو کې چې مال په درې برخو وي شي درې برخې د کې شپږ شي به کې سوي شي به کې اوس سړی مړ شو خو د سړی په اولاد کې صرف څه پاتې شو یو خزه پاتې شو خزه یو ده یو ده نو پلهن نصف مال به په دوه حصو تقسیم کی نو نیمه به چا شي نیمه به د جنای شي صحیح شو ول باقی للعصبه نیمه بیا د عصبه شو صحیح شو ول ابویه او د پاره د مور او پلار د دې دواړو ها د او د پاره د مور او پلار د دې مړی اوس بل ترتیب شو همیشه خو د پلار نه مړ کیږي ته په انتظار ناشته نه کله به تم مړ کېږي پلار باندې پاتې کېږي نو ستا مال دی او ته مړ شوې او پلار دې پاتې شو مور دې پاتې شو نو ستر بکیږي ولی ابویه د پاره د مور او پلار دې مړی لکل واحد منهما د پاره د هر واحد دې دواړو نه اسدسو شپګمې سره مما داغه نه ترکه چې دې مړی پریخي دي ان کان له ولد کچرته وی د پاره ولد لکه سړی مړ شو مور او پلار پاتې شو اوس دا چې مړ شو دې به خالی نه یا به ولد وی او یا بنی کنه یغه دا پنځم صورت را روان دی بل شاته را روان دی که چرته ولدی وی نو څه چل به وشي دا چل به وشي چې مال با پشپګوي سو باندې تقسیم شي پسوي سو پشپګوي سو شپګ دی کې کنه شپګ ته به واړې نو دول سیسی جوړیږي د دولت سی جوړی کینو د هغه نه واسطه شي سودس شپګم ایسا دغه بر واخل یو لسم دو لسم دوا نو هغه بر واخل هغه بچا ته ورکه هغه مطلب دا دی چې دغه ته ورکه او مور او پلار ته هغه دغه شو هغه دغه دوار شو او باقی چې کوم دی ول باقی نو هغه به ته شو ولت تبر شي ښا دې دا کې دې عتاب دې فإن لم يكن له ولد کچرتا نو د دې لپاره ولد ولد اوس دا سړی چې مړ خو شو مور خپل پاتې شو مور خپل پاتې دي خو ولد نشته دی دغه شانت ځوان جن مړ شو و او مال نشته دی و ورثه ابواه او میراث ورته د مور او پلار ده فلی امه نو مور د دې لپاره اصل سو درې مدا اوس پداس چلو کی چې مال به په درې ویسو تقسیم کی نو درې سی ما تاوی چې تقسیمیږي درې سلسا نو شپږ جوړیږي شپږ جوړیږي درې سلسا کې ښا صحیح شو نو هغه درې سلسا کې به یو سلس چې کوم دی یو سلس پنځم او شپږم دوا هغه به راواخلی چې هغه به مور لور کی اول باقی للعتبه سنوري سی پاتې شي هغه د عتبه او د عتبه لکه څوک پلار دی دا کې پلار دی نو بس هغه د پلار چې سلوري سی هغه هغه واخلی خدی فان کان له اخوتن کچرته ود د پارا رونا خويند رونا خويند دا ټول لا دي ها پوښوي فلی امه اوس یو دې ک دو دي خورونه دي ګڼ دي فلی امه سدس نو د مور د پارا بیا سره بیا مور د پارا شپګم ده د مور د پارا اوس داس چلو شي دا څه کار وشو چې سړی مړ شو ځامن نشته بچی نشته خورونه یا خوین د چکم دنو هغه سدي هغه موجود دي چې هغه موجود دي یا اقیافی دي او یا اعیانی دي خبر اورته دي هغه موجود دي مال پاتې شو چې مال پاتې شو نو په دې صورت کې آداس چل کیږي چې پلار چې کوم د پلار مور چې دا مال په دغه باندې شپږ حصو باندې تقسیم کې شپږ سل تبه کې نو دولس حصې شوې په دې دولس حصو کې با څه چلو کې دوه حصې خو بس شي دا دغه سدس چې کوم دی دا خو به مور ته ملاو شي باقی پاتې شو دا باقی مال به څه چاش په دې باقی کې بیا دوی باقی وای چې دا کې به ثلث دیرونو تورکی او باقی بر پلار شي باقی بر چا شي چې ثلث درونو ته ورکو نو باقی بر پلار شي چې ثلث دوی ته ورکه نو مور او ورونه په ثلث کې شریک شو اصل کې بیا ټول ثلث تراغه او مور او ورونه په کې شریک شو لیکن بل قول دا چې نه داونه چې دی په دې ځای کې دا حجبت النقصان دی دې ته حجبت النقصان وای فقط دومره وکړل چې د مور غیسه سکړه غیر راکمه کړه صحیح شو او باقی چې کوم دنو دا باقی څه عقلی پلار درونو پکې څه نشته لري ولې خرچه پر درونو باندې څوک کوي پلار یې کوي نو لہذا دا باقی څه بچا ته لاړ شي دا پلار ته لاړ شي خدي پاین کان له اخوت نو کچر ته درونو فلی امه سدسو نو د مور د پاره پګما دا من بعد وصیت پس من بعد وصیت من بعد اجراء وصیت پس د جاری کولو دا وصیت نه یوسی بها چې وصیت کوي دا مړ پاغي باندې او دین او بعد ادا دین یا پس دا دا کول د قرض نه الکا دا په بل جاهلی رسم باندې رد شو جاهلیت کې دا طریقه وکنه چې هغه به وی قرضونه خپل کار دی اوس هم په پښتنو کې دا ډیر دی وره وای قرض خپل قبر ته وړو موږ به میراث تقسیمو نو سکای هغه قرضونه مرزونه نه ادا کوي نه مړ چې اوس نو اول دا هغه د مال نه تجهیز او تکفین دی داغه نه پس په دیمه مرتبه کې بیا سړي داغه قرض ادا کول دي په دریمه مرتبه کې داغه په ثلث مال کې وصیت چلیږي نو چې هغه څومره وصیت کړو نو درې میسی نه بیا ادا کی نو په څلورم مرتبه کې بیا ته تقسیم کې دا څه باندې کې چې ته د خپل مطلب دار چې دغه شانته په غوړډه کې تقسیمې ده نه اباؤکم وابناؤکم لاران تاسو وابناؤکم زامن تاسو لا تدرون اوس چاوی تیرا دا وصیت دا مال مونږ ته ولې نه پرې خو دو مونږ په خپل میاس کې تقسیمو کنه سره پر الله پکې د عدم رئیسی مقرر کړي الله وای تاسو پس پويږي اباؤکم و ابناؤکم پلاران تاسو زامن تاسو لا تدرونا تاسو نه پويږي ايهم اقرب لكم نفعا چې کم یو نږدې تاسو په اعتبار د غټې د نفع سره تاسو خوای چې ورګه دا مې ډېر خوښ ته دل ډېر ورکم لیکن په حقیقت کې تاسو هیڅ پته نه لګی چې کم تاسو پکې فائدہ مند ده په شریعت کې فریضه من الله فریضه دا فریضه دا فرض فریضه دا فرض کړی دی فرض کړی من الله تر طرف د الله نه یا برخه مقرر تر طرف د الله نه والله علیم ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی کو یو حکمت والا دی ولکم نصف ما ترکا اس بل طرف ترکا دا دے میراث ارث بسبب زوجیت په سبب د زوجیت سره خزه د کړي دا هغه مړ شو یا خاوند دی هغه مړ شو خزه ته سپاتی کیږي خاوند ته سپاتی کیږي او ته پورې خو د مور او پلار او د بچو قصه وا اوس د خزه او د خاوند د دې قصه ده ولکم نصف ما ترکا دا او خاص تاسو لپاره نصف ما ترکا نیمه د هغه مال د ترکا زواجکم پریخي دی بیان تاسو اے خزه دی وا او مړه شو نو چې الله دې نکی نو چې خزه دې مړه شو نو دا هغه نه مال پاتې شو نو چې مال پاتې شو نو مال به نیم شي صحیح شو نو نیم بس شي نیم بستا شي ها نیم بستا شي او باقی نیم بس شي هغه به د عصبو شي ان لم یکن لهن ولد که چرته نو دا وی د پاره ولد خدا صورت ته چې ولد نو اوس که ولد نو بیا بس چل کیږي فان کان لهن ولد که چرته خزه د چامړه شو او دا غي ولد فلکم الربع دا غوی د پاره اولاد فلکم الربع نو کوم مذکر او کوم مؤنث خو بیا د سړی سلوره مې تشوا د خځه په مال کې بیا څه شو بیا سلوره مې تشوا خو چې د خځه خپل مال یو خو تا ولا یو خو تا سره په مال کې شریک یا غنا چې خپل مالی مم ما دا غنا ترک نه چې دوی پرې خې دی خو مم بعد وصیت او چاوي دا وصیت صرف د سړی نو هغه نه نه د خځه وصیت پس دا وصیت نه یوسی بها چې دی یوسی نه بها چې دا خو دی وصیت کوي پاغه سره او دین او بعد ادا دین یا پس دا دا کول د قرض نه دا خوشو وستا خو چې خزه مې مړه شو خزه مړه شو نه کله به تم مړ کیږي نو چې تم مړ شو دا غي صورت اوس ګورا ولهن الربع او د دې سړو ولهن الربع د دې خزو لپاره الربع سلورمې صدا مما دا غمال نا ترکتم چې تاسو پرې خده ان لم یکل لکم ولد که چرته نو تاسو لپاره ولد تمر شوی او قضا د پاتې شو یا وا دوا درې سالور چرته ما پاتې شوی اوس تا بیا ولد وی یا بنی که چرته ولد دی نو بچی دی نو څوک نو قضا بس ما اخلي قضا بس سالور ما اخلي تا نیمه غست کنه قضا د سړی نیمه ده کنه تا د قضا نیمه غست نو قضا بس تا د نیمه نیمه شو او باقی سی چې کوم دغه هغه استاد اولاد شي مم ما دا غنه ترکتم چې تاسو پریخي مم بعد وصیت پس د جاری کول دغه وصیت نه تو سونه به چې تاسو وصیت کوي پاغي باندې پاغه مال باندې او دین یا پستا دا کول د دین نه و ان کان رجل دا اوس بل صورت دی دې ته مسله د سوي د اخ اخیافی د احیافی رور رونه درې قسمه دی ول واوري رونه څو قسمه دي درې قسمه یو اعیانی دی یو علاتی دی یو احیافی دی اعیانی رونه هغه ته ویل کیږي چې په مور او پلار دواړو کې شریک دي نو هغه څه دي هغه اعیانی رونه دي د مور نه دیم د پلار نه دیم دي علاتی رونه هغه دي چې د پلار نه خو دي خو د مور نه نه دي صحیح شو کنه او اخیافی رونه هغه دي چې د مور نه دي او د پلار نه دي دلته صرف د اخیاتی رور دغه عیسی بیانې د علاتی غروس ته بیا چې کوم نه صورت په اخر کې براشي و ان کان رجل او کو چرته یو سړی یورث چې داغه نه میراث ورکې وړل کېدو مړوخه میراث ته وړل کېدو کلالتن کلالتن دې د تاسو وای مونږ ته مونډوتل میراث وای په څه کنه بے خوتل میراث بے خوتل میراث هغه ته وای چې نی اصول شته نی فروع شته نی اولاد شته او نه چې کوم دنه مور او پلار شته ایس نه نشته ده ښه خو شوي مور او پلار یې مړ دي نکاح نه نغور نکاح نشته ده ني بچی شته نه ني نورسی شته نه نشته ده بس مکمل ختم خو شو کنه څه ته وای هی خو شو دک څه دی ها او امراتن یا خذوم پدی صفات باندې خزه مړه شو هغه دغه شانته وا چې نی اصول شته نی فروع شته صحیح شو وله اخن او د دې سړی د دې مړی وله او د دې مړی اخن رو رو هغه مړه خزه او سړی او اخت یا خور وا خود چانه د مور نه دا د مور قید چې دا د حدیث نه معلوم دی پوه شوی حدیث کې راځي او قرات د عبد الله بن مسعود کوم دا راغلی ولا هو من امه پوه شوی نو هغه نه معلومیږي چې دا د مور نه دی فلکل واحد نو د پاره د هر واحد د دی ورور او کورنا من هما د دی دوړنا اسو د سوش پګمې صدا دی بسی د د د پاره پیدا د مور نه دی نور ته بس ملاویږي د دینا د دې کلاله سوی نه بده تش پګما ملاو شي ول باقی للعصبه باقی مال بده عصبه او تلار شي چې غسو کې دغه ګرځيږي اوس فإن كانوا نو دا څه د پدوی واخلي فإن كانوا اکثر من ذالک کچرته ودوی ډیر د دینا الکه د یو نه زیات کی ښا یو رور نه د درې رونه دي یو خور نه د درې خويند دي دای ګڼ دي فهم شرکا او نو دوی به برابر شریک وي فیس ثلثی پدریمه برخه کې من بعد وصیت پس دا وصیت نه چې جاری کوي دی یوسا بها چې وصیت کول چې پاغه مال سره او او دین یا پس دا دا کېدو د دین قرض نه اوس دا دا صورت جوړ شي چې دې سړی عمر شو نی اصول شتا نی فروع شتا کنه نی پلار عمر او نکاح هغه تا پښتا نی لاندې طرف شتا اوس چې مړ شو د مړ کېدو نه پاتې اخیافی رونا یا اخیافی خويندې یا ګډوډ دا پاتې شو چې پاتې شو نو دوی سره خو ګڼ دي یو نه سیوالي چې ګڼ دي نو مال به په دریو سو تقسیم شي نو درې مې حصہ صدا هغه به دوی ته ورکړي شي اوس چې دوی ته ورکړي شي په دوی کې په کومه کومه قاعده تقسیمیږي نو دې کې فهم شرکا دې کې به دامي چې یو خور دی یو ورور ده نو ګره دا په نیمه برخه تقسیمیږي چې ورور لبد خور خور بدرور نیمه نه نه دې کې نه نیمه اوس دا مال چې ته ملاو شو په دې کې دوی نه نیمیږي ولی ځکه دا دوی د زنانه په واسطه باندې اغسته ده کنه دوی د مور په ذریعہ دا مال واغستو د مور خاص نیمه وا نو دوباره پکې نیمه نه راځي اوس سړی او خلک په دې کې یو برابر دي دا ورونه خويند په دې کې څه دي دا یو برابر دي دا دغه خاجبه غیر مضار په داسې حال کې چې نوی zarar ورکون کې دا مړې پس سره په دی وصیت سره چې دا وصیت دی کوي کله کله مړ دی د پاره وصیت کوي په نیم مال کې وصیت کوي پوښوي خو څه د پاره چې نقصان ورکی چې مطلب ورګه دا وارثان می دغه شي یا غیر مضار نه ضرر ورکون کی تاسو په تقسیم کې وصیت من الله دا پوخ امر دی طرف د الله نه والله علیم الله تعالی پوه دی حلیم صبر کوونکې د څوک په دې میراث کې زیاتې کوي هغه ته صبر کوي تلک حدود الله دا اوس شو دا اوس بشارت ده ورپسې بیا تخویف ده چې څوک دغه احکامات مني تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دي و من یطع الله هغه څوک چې اطاعت کوي د الله او رسول او د رسول الله رسول هو په دې دا کې ذکر کړي طرف ته اشاره ده چې بعضی تفصيلات غره په سنتو کې مشترک د سشي د تقسیم میراث نو هغه هغه په کوم دا کې یو دخلوه جنات داخل بکی الله تعالی ربا غون ته تدریج بیګ من تحت الانهار لام دغونو داغین ولی خالدین فیها همیشه به دی په دی باغونو کې وذالک الفوز العظیم او دالو یا کامیابی دا و من یعص الله تخویف ته هغه څوک چې نافرمانیو کې د الله او رسول او د رسول د الله و یتعد حدوده او تجاوز کې د حدود الله نه د پلو د الله د احکام د الله نه اوس دا نه هم قانون دی متعلق د چا پورې نساء پورې تر اوسه پورې دا غوي د مال حفاظت او اوس دا غي د بدن حفاظت کې دا غي د عزت حفاظت ته ښا اوس که چرته غي کې چا به حیا یو کړه نو څه ترتیب وي نو ولاتی اغه زنانا یاتین الفاحشه تا چرازی به حیا ایتا من نسائکم د زنانو تاسو نه تاسو څه مطلب دی مسلمان وي مسلمان ښا کافر نه فاستشهدوا عليهن نو گواهان جوړ کئ پاوی باندې اربعتن سلور اربعتن کې 13 وړه نو دغه مؤنث راشي عدد نو معدود سي مذکری کنه اربعتن سلور سړی منکم تاسو نه به مسلمانان وي ښا سلور به مسلمانان به سړی وي فإن شهدوا نو کچر تا غي گواہی وکړه په دوی باندې په دې زنانه باندې زنا فامسكوهن نو بند کئ دوی لره فل بیوت په کوټو کې حتا تر دې پوری يتوفاهن الموت چې واخلي دوی لره مرګ او يجعل الله لهن سبيلا یا وګرځي الله تعالی دوی د پاره لا یولارا لار صدا نو بعد وی د آیات منسوخ ته ولی منسوخ ته وی ال دلار را ل سورۃ نور کې اے سورۃ نور کې راغل چې زنا یې وکړه نو الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا سل کوړي ور کوي او که چرته واده کړی وا نو بیا څو ور کوي بیا رجم کوي نو ال ته وی حکم راغی دلته کې خو چې صرف باندې کوي نو بس وای دا هغه دی هغه دی ناسخ شو مونږ وای ناسخ نه ګرځي ولی ځکه دلته کې اول نه غایه خو لري دا تر یو خاص وخت پورې دی د کم حکم چې غایه معلومه وي کنه هغه ته بیا کله په غایه کې بل حکم راشي نو هغه ته منسوخ نه ویل کېږي یو خدا شو دویمه خبره دا چې نه مونږ وای دا امور انتظامیه نه دي امور انتظامی دا دي تاسو مسله را لقاضي سیبو چې خځه او سړی څه کړی دا زنا کړی دا زنا کړی دا نو تارا وستل دا غینه پس چې کوم دنه ته په جیل کې بند کی انتظار وکې دی خبره ته چې گواهان پیش کیږي بیا د گواهانو تزکیه ده کنه نو چې هغه برابرۍ دی وخت کې لګي کنه لګي نو تر هغه وخت پورې دا بندول دي دا نه چې کنه د دې حد ساکت ده فامسکوهن نو بن کې دی لره فل بیوت په کوټو کې حتا یتوفاهن الموت حتا چې پورا او چې واخ لیدوی لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا الله دې ته ولار جوړه کی لار دار چې مطلب هغه حد هغه دغه گواهان صحیح شو او بس حد کې د برابر شو بس حد کې او خېدوي واللذان یاتیانها واللذان او اغدوا سړی نو دغه وای دې کې دوه تفسیر را نقل دي یو تفسیر د دا را نقل دي چې نه دا سړی نه دا حسن بصری نه را نقل دي هغه وای چې دا سړی او خزه دي خو تقریبا متولدان ویل شوی دي او دویم تفسیر دا دی چې نه دا دوه سړي دي دا د اکرامه مجاهد ابن عباس رضی الله تعالی عنهما را نقل دي ولذان یغدو کسان یاتیانها چرات لل کی دی بدکاری ته منکم استاسنا فاذوهما نو zarar ورکی یوی ته پخلی باندې پخلی ورته بدر دوی ظالم ته د الله بدبخت تا دا کار کول دومره چې کوم د الله نه شرمېږي دا چې وته تکلیف پخلی ورکی فان تابا نو که چرته هغه دواړو توبه او باسله او اصلح او ځان عمل صالح کو فاعرضوا عنهما نو بیا مخ واړوي د دې دواړو نه مخ دی واړوي څه مطلب بیا ورله په خلی وته بدرت نو وای په خلی ښا عملا سزا ته نه ساقی کیږي عملا حق په دې نه ساقی کیږي ولې حضرت ماعز رضی الله تعالی عنہ غامدی هغه توبه کړې و خو لیکن دا خبره ته حد بیا جاری شو نو حد به جاری کیږي عملا خود خلی هغه دغه رتیا دی فاعرضوا عنهما من الاذاء باللسان نو دوی نه مخواړوي د اذا باللسان نه مخواړوي ښا په جواب باندې مدا کوا نور ته بدرت موایا ان الله کان توابا ولی ولی دا تو بدرت موایا ځکه یقینا الله تعالی توبه قبل ان کې دی رحیم او رحم کوونکې دی په بندګانو خپل باندې الله پر رحم کړی کنه انما التوبه اوس خبره د توبې ده چې الله توبه قبلې خو توبه کم ټیم قبلېږي توبې ته وګوره انما التوبه یقینا توبه علی الله انما التوبه انما قبول التوبه یقینا قبلې دل توبې علی الله په الله باندې چې الله یې قبلې للذین لپاره دا کسانو یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهالت پناپوی سره فناپوی سره عمل کوي ثم يتوبون بیا توبه وباسي من قریب په نږدې زمانہ کې نږدې زمانہ نه مراد وي قبل الموت ته مخکې د مرګ نه ځن کدن من کدن نه له شروع شوی داغي نه مخکې توبه وباسه فاولائک يتوب الله عليهم ويقال دا کسان چې دی الله توبه قبل دې دغه کسانو وکانه الله عليما حکیما او دې الله تعالی کو یو حکمتونه والا اوس پدې کې یو خبره خدا شو چې یعملون السوء بجهاله کپه ناپوهی سره بدکاری کړو توبه قبليږي نو که سړی پوهه و کړی و نو بیا هم قبليږي دی جهالت نه مراد دې دا کې وای دا بعد ملابسات د پاره ده هر سړی حدیث صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل من يعمل سوءا فهو فهو بجهاله هر سړی چې بدکاری کوي نو دې په دغه ټن کې سي جاهل دی دا هغه جهالت مراد ده ښا پوښ کنه بجهالتین دا معنی مراد ده ثم يتوبون من قريب بیا نږدې وخت کې توبه وباسي نو کسړی په ډیر وخت واسطه او وکاله واسطل وای نه د قریب نه مراد دا دی چې د مرګ نه مخکې مخکې چې مرګ ځان قدم و تم دراغله غرغرن دراغله دا نه مخکې توبه وباسي نو دا توبه الله قبلې وليست التوبه او نشته توبه نه قبليږي توبه لله نه پاره دا کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي د بدو عمل کوي د بدو بد کارونه کوي یو کوي بار بار کوي یا غن کا بد کارونه کوي حتا تر دې پورې دا حضر احدهم الموت چې کله را نږدې شي ور رانه خته مرګ راغی بیا بس توبه کوي حتا اذا حضر حتا چې را نږدې شي احدهم الموت یو تند دوی ته مرګ نو قال دی وای انی توبتو یقینا ز توبه او باتم الان اوس خوش وی قال الان دی اوس وای ها دا الان دا غی سره لګی ال تسورت یونس پک براکی انی توبتو دوست توبه او بات توبه او باتم فدان کدن کی وای الله وای دی وخت توبه نه قبلېږي دویم نمبر ته قبر کې توبه نه قبلېږي او په آخرت کې نه قبلېږي وللذین او ناغه کسان یموتون چې هغه مړ کیږي وهم کفار او په داسې حال کې چې کافر وي بیا توبه او باس نه قبليږي اولای کدا کسان چې یا صدنا لهم عذابا الیما تیار کړل موږ دې لپاره عذاب دردونکې یا ایها الذین آمنو لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها دا شو لسم قانون ها لسم قانون څه ده تحریم ارث النساء خذف میراث کې اورل داسې حرام دي چیرې دا خو زما د ورور خدوا نو چې ورور به مړ شو اوس دا زمانه څوک نشي کولی ځکه زه سیمه در دی وارث یم نه نه نه خځه په میراث په میراث کې مکی دی مالونه دی خو سکیږي خځه په میراث کې نوړ لیکيږي نو دا ته هغه دغه کوي چې ګوره دا حرام کار دی دا اوس هم زمونږ په پښتنو کې لا پاتې دی کنه دا ناروا دی خدا دا بنه کې او امام بخاری په دې دا کې روایت راوړی دی چې دا دغه شانته په دغه کې و په جاهلیت کې چې هغه به خزه په میراث کوړه یا به خپل په نکاح کوړه یا په بل خاصو لبه پوه شئ نو دا به کول یا ایه الذین آمنو ای مؤمنان لا یحل لكم نرجا استغفرا ان ترث النساء کرها اورل په میراث کې د خزو کرهن په زورا هغه خو خانه دا هغه سره نکاح نه کوي توای څنګه باندې کې زما د مرور خزه او تعالی لک روپۍ پر کړوي دا او دا او دا کسی کې ولا تعذلوهن او تاسو متنګ وای دوی دا اوس خاوندان ته څه دی خاوندان ته خطاب دی ها یا بعد وی اولیاء د مقتول ته د د دغه ته دی تفد ته دی کنه دا خاوندان ته دی ولا تعذلوهن دا دا طریقه ده چې خلکو اراده کړی طلاق تا وای زه دا خلک طلاق ما خو اوس دا چې طلاق دا خو ما نه مہر وړي نو دا سلو کې طلاق نه ورکړي خزه تنگ کی تنگ کی دومره تنگ کی چې هغه خېری کې غریب وته وای یره زما دا مہر والا خو مافرې نو دې څو کې په دې طریقې باندې دا مہر حاصلې الله وای ولا تعذلوهن او متنګوي تاسو دا زنانا لتذهبوا دې پار کې تاسو یو سي به بعض ما اتیتموهن بعض هغه مہر اتیتموهن کې تاسو ورکړې دې دوی ته مہر مراد دې الا ان یاتینا مگر پاغه وخت چې راشي دوی بفاحشه مبینه فاحشه مبینه مراد ده کوي مخالفت د خدای د خاون سره نشوز وته وي به فاحشه مبینه مگر په هغه وخت کې تاسو ته نه مہر وړي شي چې راځي دوی به فاحشه مبینه په هغه مخالفت کار د خاون کې خاون سره لانجی شروع کې خاون تنگ کی تنگ کی په دغه ټیم کې خپل عقیده بیا دی وشي صحیح شو کنه وعاشروهن بالمعروف او ژوند تیروي تاسو ردی زنانو سره بالمعروف په معروف په نیکه طریقه په شری طریقه باندې فإن كرهتموهن اوس یو سره دی هغه وای نه خل سره می ژوند نه دیږي خل می ډیر بد شي ډیر بد کوی دی پکې پوښوي نو الله وای فإن كرهتموهن کچرته تاسو بد غنی دا خدي فعسا نو نږدې ده ان تکرهو شیئا چې بد بغنی تاسو د دوی نه یو خوې یو خوې به بد غنی ويجعل الله او وبګر دی الله تعالی فی پدی قد پدی کی پدی واده ستاسو کی خیرن کثیرا خیر ډیر نور نور خیرونو پکې ډیر وي تا به یو کوي بدی شي خو نور په هغه کې الله تعالی ته برکات واچي تربیت ته اولاد بده کوي سبا کوي نو دغه د پاره دغه مکاو و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج او زه ته وای چې مہر واپس مالا اگر کتا یو خزانه ولې نه ور کړی دا نه واپس د ما قبل تاکید ده و ان اردتم استبدالا او که چرته تاسو اراده لرئ د بدلولو زوج د یو خدي مکان زوج په ځای د بلې خدي اے دا نه دي چې خدي بدلې خدي بدلول خو ناروا دي خدا سره چې تواجه د خدي ته طلاق ورکوما او بل خدا کوم بل خدا چې کیو کوما نو بیا داس چلو کې چرا پات دي دي خدي ته وه چې تعالی طلاق در کوم زه خو بل خدا کوم لہذا مال غ مہر واپس راک مہر څه کا واپس راک چې بل په ځان بل خدا کوم الله وې دا باندې کې واتیتم احداهن او ورکړی تاسو یو د دې خدوتا قنطارن ها یو غټه خزانه قنطار نه مراد څه یو غټه خزانه دی ورکړی دا فلا تاخذون ما قلی منه دغه مہر نشی ان هیڅ شی لګ بتم نه دی اتاخذونه اوس د دې لپاره خلک بیا چلو کی بیا په خزه باندې تورونه شروع کی نو خدا بدنامی چې دا مہر ما ته پاتې شنو الله وی اتاخذونه آیا تاسو اخلی دا مہر بهتانن په بدنامی لګول سره په دې زنانه باندې و اسم مبینا او په کول د ګناه کار سره کار ګناه کې ظالم او پاغي بدنامی لګي نو دا څه کې وکيف تاخذونه اوس دجر ور کوي په دا کار باندې چې دا مکوي وکيف تاخذونه او سرنګ اخلي تاسو دا مہر وقد افضى بعضكم او یقینا نزدې شوی دی بعض تاسو نه الی بعض بعض تا پوښي خل سره تا کورواله شوی دی فائدہ ته غسترا واخذنا او دی خود واغستر منکم د تاسو نه میثاقا غلیظا هغه وعده پخا پوخ لو د در ناغسته نکاح د سره نو کړي عجب تو قبل تو سرطان پوخ لو سره غسته شوی دی اوس هغه لو دغه نه مات کړو کی ماته نو دا کار مکوا نو دا شو یو لسم قانون دغه تفصيلات شو یو لسم قانون دی اوسه من د منکوحی د ابنا الکا پلار دی یو خد سره نکاح کړی دا پوښ کنا نو هغه خد صدا هغه سره نکاح هغه طلاق کړه پردې دا او میرا مور واستا او هغه طلاق کړه نو دا هغه سره باندې کام کې جاهلیت کې ودا کې دل نو پاغه رد کړو ولا تنکحو نکاح مکوي ما دا هغه سره نکاح اباؤکم چې نکاح وسره کړی د پلارانو تاسو من النساء د خدنا الا ما قد سلف لكن ما قد سلفا لیکن هغه چې مخکې تیر شوی دی مخکې خلکو کړیو ناغه شي وی هغه تی هغه تیر دی هغه بس پریک دی جاهلیت هغه کیسه پریک دی اوس چې کوم دنه مطلب دار آینده کې مکوي یا لکن ما قد سلفا لیکن هغه چې مخکې تیر شوی دی نو هغه پریک دی چې چا سره وی داسې په نکاح کې خو چې دواړه معنی استثناء متصل منقطع دواړه راوستي دي انه کان فاحشه یقینا دا نکاح کول د منکوحې د پلار سره کان فاحشه ددا ددا بی حیاي لویا ها په خلکو کې دا ډېر بدګرن کیږي و مقتن او دې سبب د غصې د الله تعالی مقتن غصه ده نو سبب د غصې د الله دی وسا سبیلا او د بدلار په خلکو کې دا بدلار مو جوړوا بد بد رواجونه راو باسي دا کار مکو خو شوي دا دې کار نه ځانو ساتي خا پی دولسم قانون دولسم قانون دے تفصیل المحرمات خا محرمات خدي چې کوم حرام خدي دي کنه نو دا غي تفصیل د بیان نه په دې ځای کې دا تفسیر المحرمات چې دی دا حرام خدي په تابانه کم کم حرام دي نو بعد سدي بعض نسبی دی او بعض سببی دی ښا هغه نسبی هغه کې بیا مطلب دا دی چې هغه مور دا او خور دا او دادی او سببی کې بیا د رضاعت توجنه یا د زوجیت توجنه مصاحرت توجنه د سرګنۍ توجنه دا غي توجنه چې کوم حرام شوی دی صحیح شو او دا محبت من دغه دی حرام دی او یو موقت حرام ده وقتی طور سره حرام ده هغه صدا هغه پردی خدا پردی خدا په نکاح کېږي ښا اوس ته ګوره حرمت علیکم حرام کړی شوی دی پتا تو باندې امهاتکم مین د تاسو نو امهاتکم کې بیا نیا او داغي نیا او بیا داغي مور او بیا داغي مور دا ټول اصول پسې لاړل ها صحیح شو او دا شان د پلار مور دا پکې راځي و بناتکم او لون تاسو لون دروانه حرام دی لور لور بیا دا پسې دا او و ان فلت دا ټول دی پسې ښا و اخواتکم او خوین د تاسو صحیح شو هغه در باندې حرام دي نو دا شانته خور در باندې حرام او عماتکم او تروریان استاسو ترور عما د پلار خور ته وای وخالاتکم او خالی تاسو تاسو تم هغه تم ترور وای کنه د مور طرفه تر موږ ته ماسیګانی وای پوه شئ ماسیګان تاسو و بنات الاخ او هغه لونه دورون تاسو یعنی وریری تاسو صحیح شو و بنات الاخت او هغه خورزی تاسو د خور لور دی خورزه ده و امهاتکم اللاتی او هغه مين د تاسو ارضعنکم چې شودي درکړي تاسو ته هغه کې بیا دا ټول راځي ښا دا هغه بیا لور دا هغه خور دا شان دا ټول ترتیب بیا هغه کې جوړيږي حرم من الرضاع ما حرم من النسب حدیث کې راځي کنه حرام دي د رضاعت نه هغه چې حرام دي د نسب نه هغه ټول پکې راځي واخواتکم او خوين د تاسو من الرضاعت د رضاعت د شودونه خوښوي یو جنې د تاسو په یو ځای شو د سکړي یا دا هغه لور د چې کم مطلب دا دی چې دغه وا د مطالعه چې د درکړي دا غي لور دا نو دا ستاسو د خور د درزاعت امهات نسائکم او مین دي د خود استادو خواخیان وته وایخه هغه در باندې حرام دي وربائبکم اللات یو پر کټه استادو پر کټه دې ته نه فوسه هغه خزه چې مطلب دا رتا کړی دا او هغه سره بیا څه شي دي هغه سره د بلغه لور چې کوم دنو هغه سره ده کنه بل چاته مخ واده وا دا هغه نه لور شوی دا بیا تا په نکاح کړی دا نو دا لور ته بیا تاسو وای موږ ته پر کټای وای خو شي او تاسو وینې درنو ور بایبکم الله تی هغه پر کټای تاسو الله تی هغه فی حجورکم چې پس دی په غیګو تاسو کې دی نه په حفاظت او په تربیت تاسو کې دی خدا حجورکم مسرخه مخه ضروری نه ده چې تاسو تربیت کې نه پتا به حرامه دا اسی قید اتفاقی لګو چې دو شرمېږي نه دا خو ستاسو په تربیت کې دا او ته دیږي ته مطلب دا هغه سره نکاح کې دا نکېږي من نسائکم اللاتی خدا پر کټی کوم ناروا ده دا هغه خزونه اللاتی چې هغه دخلتم به نه چې تاسو دخول کړی دا وی سره خوشي دا هغه سره تا کورواله کړی دی نو هغه سره فإن لم تکونو که چرته نو تاسو دخلتم به نه چې دخول مکړو د دوی دی میم د سره ولا جناح علیکم نو نشته د ګنا بیا په تاسو باندې په دې نکاح د پرکټو کې پوه شئ او دې کړه مور ورلا او بیا د طلاق کړه بیا د ورلا سو کړه نور کړه خیر دی خو لیکن چې کورواله دې نو کړي او چې کورواله دې وکړه بیا د طلاق سره د ناروا ده وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم وحلائل او هغه خدي ابنائکم د زامن استاسو انګین دی وته وای پوه شئ کنه تلته نه جن دی وای الذين من اصلابکم خو هغه زامن چې استاسو د شاګانو نه دي یو زوی دی اصل یو سړی ته زوی وي هغه ته متبنا وای او بیا ته وای چې د خزه په ما باندې ناروا ده نو هغه نه ناروا کیږي هغه چې ستانه پیدا لري د هغه ما هغه الګ زوی دغه خزه وان تجمعوا او بل حرام دی په تاسو باندې جمع کول بین الاختین په میانز د دوو خويندو کې ال تک راضی محسنات مارا محسنات مارا د قری سر راضی آزاد خدا د امی په مقابل کی والمحسنات غواد کړي خدای من النساء د خدنا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوی تاسو خلاص نه هغه سر بیان نکاح نشته الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوی خلاص نه تاسو هغه وینځي دي د هغه مالکان دي استاخیلا سنن دا هغه سره سړي دا هغه سره نکاح نشته هغه په ملکی یمین کې ده ملکی یمین هغه ته وایي چې مطلب دا دی هغه ستات خدمت د پاره او دغه د پاره نو هغه بغیر د نکاح نه ته دا هغه سره سکول شي جما کول شي خو نکاح د ګذکر ته نکاح چې کوم دی هغه ملکی نکاح هی کمزور دی د ملکی یمین نو ملکی یمین ته مضبوط دی نو بس هغه برقرار پاتې الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم كتب الله عليكم كتابا لیکل دی الله تعالی پتا سو باندې لیکل یعنی دا در باندې فرض کړی دی د دې حرمت در باندې لیکل دی او حل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړی شو تاسو د پاره ما وراء ذلكم هغه چې غیر وی دینا ان تبتغوا باموالکم چې تاسو طلب کوي په مالونو خپل سره د دین اخوا ما وراء ذالکم وراء الوسی وای دای وراء ذکر اورو چې دې کې بیا بعض مطلب بعض قسمونه خو ذکر نکړل خو شوي خو هغه قسمونه چې کوم دنو هغه پکې وسر راځي نو د دین وی چې وراء لری لری د دین اخوا سدي هغه چې کوم دنو تاسو بیا اجازه ان تبتغوا باموالکم چې تاسو طلب کوي په مالونو خپل سره مہر به ورکې ها مہر به ورکې دي نه احناف استدلال کوي چې ګورا نکاح پر سره کیږي په مہر په مہر سره کیږي او مہر مال وي غیر مال چې کوم نه مہر نه ګرځيږي محسنینا په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکی صحیح شو یا فریضتا مقرر مقرر هغه چې کوم تاسو مقرر کړی دی نو هغه ورکوي ولا جناح علیکم او نشته ګنا په تاسو باندې دا اوس په بل وهم باندې چا به وی چې ښا دا خو فرض شوی دی اوس خدا خزم نشي پرې خو دی الله وینا ولا جناح علیکم نشته ګنا په تاسو باندې فیما پاغه څه کې تراضیتم به چې تاسو رضا یې پاغه باندې یو بل سره رضا شوي من بعد الفریضه پس د مقرر کولو د مہر نه دا نه چې اول نه دا اتفاق وکړي چې یاره بس نکاح کو خو سره مہر نه مقرر کو نو دا ناروا دی خو مہر دې مقرر کو دا غي نه پس تخزي وی چې هو زه خو اسم استعمال غرې مو ته ما عمل غرې دا څه لچ در پرې مې خو دا مہر دی بس پرېګ دا یا مې نیم در پرې خو یا درې مې سم در پرې خو نو بس بالکل دا تاسو پر رضا شوي الله ولا جناح علیکم نشته دې ګناه پتا سو باندې ان الله کان علیما یقینا دې الله تعالی پویا په خلق باندې په حرامولو د بعضو قسمونو او په حلالولو د هغې کې حکیما او حکمتونه دي په دې تحریم او تحلیل کې حکیما حکیم دی حکمتونه دي په دې تحریم او تحلیل کې الله بعضې شی حلال کی او بعضې حرام کی دې کې د الله غټ حکمتونه